علامه وشلا چې دا څه کنه د روشانه سندر به وي او د اکنا پیزه ولا به مزکه به د عادل صاحب نه ډاک کو بن سرای به تروشي ځکه چې پاوه شه بدای کنه خلیفۃ المسلمین وي او خلکو ترتیب نه غوړي به ځکه چې کنه هدا صحابه لیدلی وي هدا کرم به لیدلی فیکول یا مهدی اعتنی اعتنی موتروکا موتروکا ما دمر اندازو چې د واس وی کا ان يحمل و چې کنه بورا ولا شي سمره چې ولا شي کنه پټکی تا یا کنه اته به ته چوي ا پیسې یا کنه نوټینا چې سمره د وړای شي دمر کنه مول به کنه ډیر به و دمر به عادل انصاف وی کنه چې خلک بالکل مړ ماستي راو ترمذی وعن ام سلمى رضي الله عنها ان النبي سم قال يكون اختلافنا عند موت خليفه اختلاف په دې شي په وخت مر دې بادشاہ شي بادشاہ به مړ شي نو به اختلاف به شي کنه په هغه سیټ باندې چې کوئی کچې په قاعده وي بادشاہ دې کچې په قاعده وي فیخرج رجل من المدینه ته هر بل مکه ته او به یې سړی دې کنه مدینه ول خلک نه تشین کې به مکه معظمه ته ا مدينه بيو ساي كان رول شي مكه مادمه ته بزون خو سوي یا خو څه دی کنه عذاب نه تکلیف نه ډېری په دې مدینه باندې څه تکلیف پر روان ده کنه ځکه چې ګډ بډ جوړ شوی ده کنه اختلاف څه پیدا شو چې چې دا د بشر شي چې دا د بشر شي دا چې خو نو ده مکه در الامان ده اده کې به امن وي اده کې به خیر وي دوته هو کنه ویر جوړ شو یا دې خاطر دې وجنا مدینه ته شي چاسنه چې په وو شاغول کو کنه چې ساته ته بادشاہ کې سره کنه ټول خلک زمونه به په د بند سره کې وي چې یاره د خلافت له یک دغه فائدہ کنه فیبایعونه اذا سره بیعت وکړو بین رکن والمقام په یوه د کنه حجر اسود څو د مقام ابراهیم شه دا د کای په طواف شه به وی کنه عادي کای سره مجبور کو او دا د مقام ابراهیم و دیر کنه دوه ته به کنه دا به تبرک زوی دا برک کنه بختواز زوی د دوه ته به بیعت سری کو دا به خلیفه شي ا مسمونه په شام شي به زنه کنه داسې بد قسمت او نه خلق کوي چا کنه ویني چا یې کنه خلیفه دوی جوړ کړو کنه اګه به مقابله ته خلق سره شي ويوبا سره باس من شام تشکیل به وشي د په خلاف به یو لشکر دی کنه شام نه شام طرف نه به یو لشکر تشکیل پر سره وشي فيخسر بهم بالبيداء بين مكه والمدينه ا مکه معظمه د مدینه منه په میون شي چې ته یو صحرا دو بيدا ساره ته ویل شي په دا چې فکر په دې لو د مزکه دی به شي کنه په لشکر باندې داسې مزکه به نه وځي ناکام به شي خای په پنه په سر ورسوي اوسه کې چې بيدا نه مراد کنه دا د مدینه چې وو ده ا دې زلفې حاله چې کې میدون دا بيدا به دي چې نه کې کنه به سم دته کنه حرام ته لاو کنه دو ته به مزګه په لوندې ډیبه شي فیدار الناس ذالک هر کله چې خلق دا غویني چې دا خو د په خلاف باندې خلق چې شوې دي کنه او دا کنه په لږ په شل شکر نه ونه وي به اتاه ابدال شام وعصائب العراق روي شي په د په سکن د شام ابدال به په شروع شي وعصائب العراق او د عراق ولکن عصائب دبا په شروع شي فیبایعونه اب بیعت سره وکړو کنه او د لشکر به مضبوط کو اشام تر به ابدال په شروع شي او درنګ د عراق تر به عصائب روشي عصائب جمع د حسابتم نو حسابتن یه بهترینه ته پیته ویلا شي کنه خيار الناس او یا دا منه که چکلاک خلق وی کنه مضبوط خلق وی کنه آیا پسرو شي کنه تکرات خلق پسرو شي کنه آبه بیعت سره کو د سره به ودرې او یبایع ان سره بیعت کو دا ابدال په بزرګو شي کنه دا یو فرقه دو کنه په اولیاء شي دا د کائنات د نظام چوکه د پر پرودګار سو دا خلک په لیکل لکه څنګه چې ملک په ذریعہ باندې نظام چلوي برمی نه کنه کېږي او بودینه ورځيږي کنه طوفاني نرسي وریه د کن سره ولوي وروړي کنه مړول کو د کن سره د فرشته په ذریعہ باندې خلک نه بندګونه په منخلي دا سه په بندګونه شاه ځنه خلک خدای پک دا څه پیدا کړی دی کنه نیک نیک حالت چې په دې حال کې شي پټ دي دي دا خاصه مثل باندې حالت کنه په دې حال کې شي دي کنه خو په ودیګار کنه دې د صدقه چار وخلی پاتې وخت په دې ابدال دو کنه هغه شیخ زکریا رحم الله فرمایلی دی مخشه شای ده په خپل رساله شیخ چې دې ټولې د مشرک نه وال او کتب ده هاو سه اعظم به تویل شي کتب به تویل شي کنه کتب په دنیا کې یکی یو وی کنه او په ټوله دنیا نه کنه پرودګار نظر پابند دی ټوله دنیا نه کنه پرودګار اته ډیر متوجه وی کنه او پابند د خپل رحمت او د خپل علم فیضان پابند کو کنه وای کنه به تقسیمیږي کتب یو وی او سلویر او تاد دی بیا هغه لون دی کنه د عالم سلویر ارکان باندې په کنجه باندې کنه یو په مشرق شوی یو په مغرب دا یو په شمال یو په جنوب باندې وی کنه دا د یو یو کس دا او تا دا وی کنه ا د کتب نه فیس براه راست کنه به دا او تا دې ته ورسی کنه دا بزرګون دی بزرګون یو قسم د کنه یو ته پاد سلویر قسم وی کنه او به دې نه بعد کنه دا کنه غادي ابدال دی ابدال او یا کسون دی سلویش مې چې په شام شوی همیشه دې پوره کنه او د بکی دیش ته پندرا طرف په دنیا شي سره تقسیم وی کنه ابدال چې زکه به لیکن چې په دې شي کنه یو چې چې امریکا نه بیا سټ خاري کې نه فونه به په دې باندې کنه بیا بل چا ترقی کړی په دې باندې بلې خای په کار بدل کړی وی ا کوتب شاه ته چې کوتب فات شي کنه بیا ترقی کنه په خلک باندې شفقت او رحمت ډیر زیات وي کنه پار چا باندې زورېږي کنه بل کوم څه تکلیف باندې خپه کېږي کنه دا چې په پینه دی پوښې کنه ټول د کنه عام خلک د عام سمون کنه هم فکر وسراوي دا پر روایت شې کنه روایت څنګه خو دې اخیرم شي کنه امام غزالی دا خبره نکړ کړې چې سک دا دعا اورې درې ورکو الله مغفر امه محمد صلی الله علیه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلی الله علیه وسلم اللهم تجاوز عن امه محمد سبت دا رسول درې ورې کو درې ورې پورې شي کنه همیشه دا رسول کو پر دیار به چې کنه هدي سره به چې کوي امر تبا ور کوي کنه د ټول امت په چې سبت دا رسول کو کنه ایسا چې کې من کول حالتا ا چې حالات وګي سچ سمره کنه نه خدا اولیاء حالتا کنه هغه ټول کنه مصیبات کې پښتنه ونه کې یا به په افغانستان راغلی یا به په فلسطین راغلی کنه ټول هم دغه دې سره کنه مسلمان فکر به سره وي هم سره وي ثم يمشى رجل من قريش دنا بعد بكن يسايب في شي قريشنا دنا بعد بنو كبادي انو كبا بين سوا كسندي كنا انو جبادي دا دنيا شكرا دانا من خلق شتا دا خلک بنګونه شدي کنه سیک دی کنه به چلوي سیک په کنه ملامتي نه کو سیک په نکاري کو سیک په مشکتی نه کو سیک په سکو کنه امریکا په نکلي دي چې کنه دا چې کله دار باندې کی چې کنه یو چې کله دې شمر شي کنه بیا پر ویل په باندې کنه بل ار بدوي بل څه ترقی کوي پر سیټ نه پته کېږي و چې ما مې د خای پکې کنه امو وجه امید دا خی پک نشا کنا ہے امو وجه خی پک ترکی نصیب کو سبی وی کنا سرائی کنا سبی زوش لیدل کنا شا اشا عبدالعزیز صاحب نه چا پښتنه وکړه چې دغه او که څرنګه وي دا بزرګون د حوسونو چې دا څرنګه وي که نه وایي چې څرنګه وي نو هسې کتوی چې دهلي ته لوشه یا دهلي یا بزور ته لوشه جمع مسجد څنګه هغه کې سړی دی چې خربيزه ختمي کنه ایته ورشه ستړي ولې کنه خو یې سره کنه ته کار نه پېتلو شا خربې دې ته خربې ولې کنه کار نه پېتلو کنه بیا چې بل مقابل نه کنه بیا ولې چې پروکی تا ورشه اته چې ورله هغه نو هغه خربې دې په بل نو سو کنه خربې ځای باندې کړی دوه چې ته چا خو داس نو و چې تا مونږ په کای جوړه کنه مونږ یې راپو کوی ته نو چې مونږ په کای جوړه کنه چې سپیچ یار دې وشاین کنه هم مې کنه مېره به کلبي وي د هغه کنه براګ نه منه نسل ولا به ترغلا وي کنه فيبعث اليهم بعثا ابر ولا شي کنه دیګه لشکر ته چې دا کنه خلیفہ جوړ شو دي ته به لشکر ولا شي مقابله به سره کو فيذرون عليهم و د خلیفہ ملګری به پابو د غالب شي کنه د کلبی لشکر به وای وذلک باسو کلب دا د کله کلب ولا لشکر به وای ويعمل في الناس بسنة نبيهم و دا خلیفہ بیا عمل کو په خلق کې د نبی سم په طریقه باندې کنه بالکل ده کنه اګه سنت احیا به وشي بیا به کنه دین اسلام بالکل ژوندای شي ویلک الاسلام به جیران هی پر ده جیران د دیش مغزی ته ویل شي و به چې اسلام کنه د خپل مغزای په مزګه باندې اسلام خپل مغزای وګړي په مزګه باندې لکه یو چې کله کله آرام کو کنه به د مغزای په مزکه باندې کنه کښیر دی کنه به کنه دی د اسلام شاعت نه چې بالکل اسلام به کنه ای به شاعت وشي په کوم اسلام شي کوم به نه وی کنه ا دې کبه د اسلام چرچا بي فیر بس سبع سنین او کله به کنه تیر کو ثم يتوفى دنا بعد به وفات شي ويصلي عليه المسلمون مسموي باب جنزل ملكنا رواه ابو داود د خپل کنه برمنه د سړی نه پرېږدي مګر کنه ارو به وروي کنه جړې جړې برمنه به کېږي کنه ولا تذل الارض من نبات عشان الا اخرجته ځکه به نه ګل سپري مګر ارته به وبسي شه د برکات وخت وي دا سه برکات به جوړ شي او دا سه کنه حضر به انصاف وي حتى يتمل احياء ولا موتا چې ژوندۍ به د مردګورې تمنا وکړي چې خدای چې دا پلانې مې ژوندۍ وای و دا خوان خو چې بیا سکله وای کنه او مشقتي وي زمندور به وي على مقدمته رجل هذا په مقدمه جيش باندې به کنه قید یو سړی وي یو کال منصور چې ته منصور وته ویل شي هذا به لشکار وي او د لشکر چې کې مشر د کنه ابي منصور نه ویلي يوطن او يمكن لآل محمد كما مكرت قريش لرسلم يوطن دا به کنه وطن جوړوي او تمکین او قدرت پر کوي آل محمد ته دا به د مهدی لخکار وي ا دې دې نه به کنه خلق لخکر جوړوي کنه او د مهدی کنه ام لا تر به کو چې آل آل محمد نه کنه لکه څنګه چې تمکین ورکړو قریش نه به سم ته کنه ام سمونه قریش بلکې د اتر سره کنه اترې کوم سمونه کنه اګه پنا ورکړي او زوی ورکړو کنه وجب على كل من نصره وجب په هر مسلمان باندې د مدد وجب ده کنه ا د حارث یا د منصور یا د خلیفه چا چا دغه لشکار ده او قال اجابتو ا د اجابت چې څوک دای کنه غوري برتی کوي یې کنه بیا اجابت من وجب ده ځکه چې د حق جماعت ده او دا د کنه خلیفه مهدي یې لشکار ده کنه اته یې ورته ورتي خراسان نه وعلى ابي سعيد خذي قال كذا والذي نفسي بيده دا به سړي سره جګړي او سپلې وټ به سره جګړي ويخبر فحده بما احدث آلو خبروي د ساي کنه د خپل ورینه به خبروي په کنه کیسه باندې په حادثه باندې چې کنه د اهل ته سکړي وي دا تا پر دې کې چې تو کنه کرولا داسې کړی دی کنه تو کرولا لوړ دو کنه ممین زیرا ته لوړ دو کنه یا په کې ته لوړ دو بدر ته وتلیو کنه او دا خپل ورینه به ته څنګه دي کنه روى ترمذي دا ممكن هذا چې دا فیس تکم د فیس د مره ترکی وکړو د فیس سجدا کنه کنه چې آ کنه اخی دا چې کوي چې تو سره کنه کاټنډي دي سره وکنه کا سپلې وی کنه پیپر د بټن لګولې وی کنه کې سره تا وی کنه سچاتې کنه اکر حالات ارشای نسی او یا یادو کنه چې دا معجزه نه طریقه معجزه وی کنه چې دوه سوه کله تېر شي بیا به آیات سری شي ا د قیامت ولا نقشه به سری شي چې هجرت نه بعد او څه کې چې د نبی سم د وفات نه بعد وشي کنه نبی سم وفات نه بعد به کنه به دا آیات سری شي او څه کې چې نبی سم دغه د خبره نه چې کوم خبره وکړي دمو کنه بعد کنه به به دا آیات د نقشه به کنه یو یو نقشه به جواتیر یې رونی به کنه هغه سری شي او در حق ای کنه علیات بعد المیاتین چې الافلام هادی دي ارض وسو کوله نو شي کنه هغه وسو کوله چې دې زر کوله بعد روان دي کنه ا دې هجرت چې کوم د زر کوله دې را بعد چې کوم دوه شریک دي هغه دوه بعد به کنه به آیات شری شي کنه اس 1400 هجری دوه زر کلا تیر شول کنه بیا گیارا سا تیر شول بار سو هجرا تیر شول کنه کنه او دا جر رسم هجری تیر شول سر رسم هجری شریف دو کنه کنه آیات پی کنه دیگه دوستم کلا بعد کنه آیات پی بتیر شریف شی کنه او دا آیات پی کنه چه سمر سم دا کنه دا کیم ایس کیم حادثه دی دا مسمونه ولا کنه یا دا زلزله کسا یا دا مسمونه تکلیفینا کسا کنه هغه خلک چې دا ویني کنه هغه به سیبه کې دا هو ته یو قیامت کنه دا د من حالت نه وي کنه پارټي مشه کنه چې کوم اسلام اول ټیم وکنه اس روز در حادثه دي روز حادثه دي کنه الا یات بعد میاتین دا څه پشه وان سبحان قال قدر سن اذا رايت مرايات سود قد جات من قبل خراسان فاتوها چې کله تاسو تیر جنډې ویني سره یات نه جنډې چې خراسان طرف نه روانې دي فاتوها به ورسېشتا فإن فيها خليفة الله المهدي په دې کې لشکر شي د خای په خلیفہ دا چې مهدي د اده پشه اخو به نه پشه دا خلاص تا کنه خدا دې مهدي ولا کنه لشکر دا اته ور روان دا کنه دې ته ور غډې دا کنه دا به دې مهدي ته ور ورسوي وعن ابي اسحاق قال قال علي رضو ونظر ابن الحسن خپل بچای کنه حسن او ایر په طرف یې وکتل حتلی سم بیا فرمایي ان ابن هذا سيد امو دا بچای سید دا سردور دا کما سما رسم لکه څنګه چې نبی سم سید نه مولا و وسيخرج من سلبه رجل يسمى باسم نبيكم او به ذکر د دې ولې نه د شو نبی صاحب ذکر اته سی پیمار په نوم نبی د بچای کنه اته په ولادت شي محمد بن نبی يربو في الخلق نبي سمت بي پخلا كي شبا نبي سمت ورسيخ بي ولا يربو في الخلق او په سیرت او په جساس به کنه مکمل نه ورسي کنه ثم هغه کنه دا غي سره کوله دې حس کنه دې مهدی ته اذن ملي ما حاجه مهدی به د حسن صاحب د اولاد نبی کنه اشیاء وی چې دا مهدی چې د کی موعود ده چې د وعده یې کړی کنه دا محمد ابن حسن عسکری ده محمد ابن حسن حسن ابن حسن عسکری ان الله عز وجل خلق الف امه مو نبي سمي چې الله په کوی چې کنه زر قومینه پیدا کړی دي مخلوقات شه زر امتینه دي او په یو یو مت شه په ارباب او ارباب افراد اشخاص دي کنه ست مئاتن من في البحر شپه سبا مخلوقات په سمندر شه دي و اربع مئاتن في البر سلویر سبا مخلوقات د په وچی به بندي دي او فان اول هلاک ازمت الجراد اول اول حالات دې کوم بته به مخای مخای به ورشي کنه اول به دا کوم ورشي به پسې بل کوم ورګي کنه اې دې وجه چې وته مخې ورشم چې راستې وی کچرا کنه چې ټیمر نه دي سوانه وی مخې مې نه لیدل فائدہ لکه تر جرادو تتابت لممو نه را متر واپس شي کړي ځامي سلکه باب العلامات بین دې ساعته دې په شکل هي علامات ذکر ده چې قیامت نه مخته دي و ذکر دجال و ذکر دجال ذکر ده په دې باب شه قال انها لن تقوم د قیامت په امر نرسي حتى تروا قبلها عشر آيات چې څه په مې په دینه مخ شي نقش لاس لاس شنو دي فذكر دخان لګای ذکر کړو لګای به جوړ یو لګای به وکنه او د جال به وځي ودابا دابت الارض کنا به وځي کنه او طلوع الشمس د مغرب نه نزول عیسی ابن مریم ده او یا جوج مجوج خروج ده و صلات خصوف من درې کنه دی به ولدم ذکر دي ختم المشرق و ختم المغرب و ختم جزيره العرب و اخر ذلك نار و دې کله اخر شي بجیر وي تخرج من یمن چې عبد یمن نروزي تطرد الناس الى مخشرهم خلق شریک نه خپل مخشر په تراب باندې کنه ايه بلا سنه د کېږي خلق نه درې مې دې په سنه د کېږي کې کنه چې شام ته به سره ورته وي کنه نه دا یمن ابل شي چې یمن په طرف ته ده چې یمن درولو کنه د عدن ابل شي ځکه چې کنه دې د ریب نه بروزي تاسو کو ناس المحشر خلق محشر په طرف باندې شړي وفي روایت في العاشره وريح تلقي ناس في البحر بود بي چې خلق کنه اب د ریب ته خلق تری د کفار مفر وهذا بهرا قال قال اسم بعد بالعمال ستا اول ولا خو نبی سم وجود دا چې نبی سم مبوس وکنه قیامت اول نه خدا وکنه یا دنیا چې سم را عمر دا کنه کی وخت به دنیا بوده وکنه او دا اخری پیغمبر دا بس نر پیغمبرون نر سینر به کنه امتی نه شي کنه بکه کنه لګای په دې نه مخ ده دجال په دې نه مخ ده کنه لګای به جوړیږي به دجال وروځي کنه اے به یو کو چې دا آیاتونه دواله مرادی کنه یو هغه دی کنه چې په د قیامت په وکور باندې دلالت کوي چې قیامت تر دې ده او یو هغه دی چې د قیامت په وجود دلالت کوي چې کنه قیامت روغلو دا د جال د کسای په کای د کسای دا دی کنه ا د قیامت د قرب نقش دی او دا کنه دا نه خو بالکل دی کنه قیامت په پسې دا نږدې ده کنه دا د قیامت وجود ده کنه انا خري اور مثلا بار نه خري کنه نه راوي به ډېر ټیم نه پوتې چې کنه قیامت په سیر وشي کنه په دې اعتبار باندې اول ده وخروج دابت على الناس دوحن روتن د دې کنه خلک ته چاته په شپه داټ مې کنه دابار وځي کنه ایسا په غونډې نه بروزي یو حیوان ده کنه په یو لشه به ټنډې وي په یو لشه به کنه ا دې سما سم مهر وي کنه په چا به ټنډې ترې په چا به د مهر لګي په چا به نه په چا مو کنه په چا چې مهر ټکنه والدجال ودم الارض وعن ابي ذر قال قال رسول حين عربت الشمس والمسا غريبه شاي في محمد دي بدلا تدري اين تذهب هذه ابو ذر پښتنو کې چې ته دا پته کې چې څنګه چیرته درمي قلت الله ورسول الله مخوي وسو شو خبر ده قال فإن تذهب دا درمي حتى تجد تحت العرش چې سجدا ولګي ویلون د عرش چې کله دی بشي بیا دې کنه عرش ولې سجدا لګوي اکبر بن دجال په میون د کنه حالت ادم شي کې قیامت رسې کنه امر الاکبر بن دجال کنه یو حادثه دوی چې اپ کنه په دجال نه کنه وټا دو وعلي عبد الله قال قسم ان لا لا يحوالكم ده ما نفي هذا ما بين ادم خلق ادم الى قيامه امر اكبر من الدجال ده ادم عليه السلام نوسا قيامه رسيكنا په دجال حادثه نه بل غوټه حادثه نشته ده کنه د معنی فیا ده ا د ولا حادثه او فتنه ډیره غوټه ده کنه ځکه چې لوی سخیر به وي چې سم نه غوړې کنه اخر به ته پیدا کولای شي چې سم مطلبه به نه کې اخر به سره وي کنه خو به حل به کړی وي چې خدای خو یې نه تکنه په کور فیکون به چار کو کنه به خدای کړی سې کړی سې په یو کې چې پیژنې یې کنه خو دنیا دې پر پسې سو کنه پیژنې چې د جان ده کنه خو پیسې به ګاټه باټه به نه کې کنه پیسې دی وسره زار دی وسره دولتونه دی وسره کنه وان عبد الله قال قدرسم ان الله لا يحفركم الله په تور باندې پټ پټېږي ان الله تعالی ليس بعور الله په کډین نه ده وان المسيح دجال اور عين اليمنى دا اور مضابطه عين ته وعين مضابطه يمنى ته او مسيح دجال هذا ابنو کې د شيستر کې ولاده په دا بیا په ژوند کې چې د سرګر وتلی دو دو ته خیسته کا ذکر شولا وان سره کاله کاله سم ما من نبی الا قد انذر امته ولاور الكذاب دا سپین بار نه تشوا چې د خپل امت د اور کذاب نه ډرول نه وي هر سپین بار د خپل امت د جان نه ډرول نه ځکه چې امت کنه بیا ته پته لګی دا چې قیامت په کلر سی کنه خدای علامات ته تمرین وکنه بیا په طریقه ده کنه اختیار بونه کنه دا د جال کې سره ارت پیمار ته کړی دوی کنه الا و چې زما ډېر وکړه وزي جوات نقشه ته وشي کنه نه رې پیمار به دا جوات نقشه دی فلې انه اورو هغه ریندا و ان ربکم ليس باور ایتو سره بډین نه ده مکتوب بین ید عینه کفاره ادوار سر کې پنوشه په سنډه بده کفاره لیکلي دي کنه